چې د کتاب مقام او مرتبه وشي په ذالک الكتاب لا ریب سره بیا ورستو الله پنځه صفاتونه ذکر کړي وو د مؤمنانو د متقینانو ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق فی سبیل الله او ایمان په کتب سماویه وو ایمان په کتب سمائیو او آخری صفت و بالآخرت هم یقینون دی موقع کی بیا د دوی د دنیا حکم بیا د آخرت حکم ان الذين كفروا سا بیا د رکوع پوری دو آیتونه دې کې بیان دی د هغه مجاهرو کافرانو مجاهر چې ښکاره کافران دي او ازلي کافران دي بدبخت دي عنادیان دي بیا د دوی د دنیا حکم ختم الله علی قلوبهم د دوی د آخرت حکم لهم عذاب عظیم ان الذين كفروا وان يونوي عاطف رانا وان زکه چې دا محل د عطف نه دی عاطف آی زی کی کیږي چې کم زی کی من وجه انفصال انقطاع او من وجه اتصال لنډ به دی درتوم عطف په یو داسې ځي کې کې چې د معطوف معطوف لیم میانس کې څه مشارکه او شرکت خو یي دا خلک کوا مخکینی خلک الذين كفروا والمتقين د دې په میانس کې هیڅ اشتراک نشته یو مخصب بیل خلق دي جدا خلق دي هغه متقین دي د الله دوستان دي، د الله ولیان دي، کامیاب خلق دي. او الذين كفروا دا کفار دي، بدبخت دي، د الله دشمنان دي، دشمنان دي او جهنميان دي. مشارکه نو نو عطف نس ورستو ومن الناس کې ګوره ومن الناس عطف راوړل شو هغه نو د عطف ځای دی په دې چې دا الناس من الناس کې دغه الناس من یقول دا د منافقانو بیان دی د قران په ژبه کې منافقان اعتقادي منافقان یادې شو دیو کافرانو کې مشارکه او په نفس کفر کې نو دغه ځای ذات کو لنډه دا ان الذين دې ځای کې و ان الذين واو حرف عطف رانوړو په وجه د کمال انقطاب په مابین متقیانو او په مابین د کفارو کې ومن الناس کې واو عطف راوړو محل دا تفضی من وجه اتصال او اشتراک ستا په منافقانو او په دشکار کفارو کې دا چې مې اعتراض وي زه به کو اعتراض به اخر کې کوم نور خو کفر کې ما بحث کړو کله چې ما اصل اول توحید کې شروع کړی و د توحید مفهوم لغوي دای مفهوم اصطلاحي دای اقسام دای مراتب کفر اکبر هغه کفر چې سړی د ایمان باسي مخرج من المله ناقض الايمان ناقض الاسلام کفر اصغر کفر دون کفر کله اطلاق اوس په بد عمل باندې چا د کفر وای صورتا لکه شرک اکبر او شرک اصغر کفر اکبر او کفر اصغر بیا ما پنځه اقسام بیان کړي وو د کفر کفر که د انکاري وي که د جهودي وي که د عنادي وي که د کفر نفاق که د کفر زندقت پنځه اقسام د کفر د هر یو تعریف او پنځه اقسام بیان کړي وو د کافر یو ها کافر دي چا ته منکر وای بلا چات جاهد وای بلا چات منافق وای بلا منافق چات زنديق وای پنځه اقسام پیش کړي د منافقانو بیا زنديق د زنديق په تکفیر چې اعتراضونه وکستا یاد دي درې سوالو د درو سره ما ډېر تفصیلی جواب کړ جوابونه کړی سوال دا او زندی کی دی کافر نویل کی زکه دای معاولو ما جواب کړو تاویل په ضرورت د دین کې نه مسمونه چلی شي خیالي په حال ویلو د شرو د عقیدې د نور په حال دویم سوال دا کلمه ګو دی من قال لا اله الا الله دا یې تفصیلي جواب یې کړی و. دریم اعتراض دا دغه زندیق اهل قبله دی نو د اهل قبله په عنوان ما ته تفصیلا پوه کړی و که دي پیای دي نو یو باس ما دې مقام کې دا کړی و چې د زندیق په تکفیر چې سوالونه اعتراضونه و درې درو واړو جوابونه مې کړي وه او د زندیق تعریف هم کړی و د علامه شامی په حواله باندې او بیا می فرق کړی و په زندیق او منافق کې ویلی مو چې دوی کې فرق ډیر مشکل و زندیق ما او زړه کې کفر دی په ظاهر اسلام منافق هم دغه شی نو فرق ستا کیا ما فرق ویلی و لزوم د کفر التزام د کفر وای لزوم د کفر کفر نه دی التزام د کفر کفر او دا فرق دی نو ما چې دی کې فرق خطا دا د شان ورشا کشمیر رحم الله د اکفار الملحدین په حواله بیا ما او د تمرتاشي د فتاوی په حواله باندې دا خو خالی هغه عنوانات دي چې اوس ما ته ته بحث ټول ما درته کړی دي خالی مې چې دا مې ویلي دا دا تفصیل نه نه بیره ګرځوم او سره ګوري د غزې کې کله چې ما د کوور تعریف کو هغه ځای کې ما د ایمان تعریف هم کړو چې ایمان و پیژنې جو کفر و پیژنې کفر پورا ال پیژنې چې ایمان و پیژنې دواړه ضدین متناقضین د یو په پیژندنګو بل شي پیژندل کیږي نو ماوی یو چې کفر چې دې کې له یو مسلې انکار وشي انکار که بیا قولا انکار وي فعلا عملا وي حالا وي دلالتا وي دا بیا کفر دي ما درته ویلي چې ګورې د ایمان د تحقق دپاره یو لار ده تصدیق دی تمامو ضروریات ایجابې کړي او د کفر تحقق دپاره لارې ډېرې دي يو يو امر نه چې انکار کېږي ضروري امر د صاحب کفر جوړېږي ما ویلي لکه مرکب او مفرد مرکب تاکل ته پار یو لارو چا مجموع د شرایط خمسا مفرد تاکل ته پار ډیری لایي چې یو شرط مرکب منتفقي غلط مفرد جوړیږي او بیا که ستا یادې ما اعتراضونه دغه کړي وه چې په تاریخ د ایمان وارده ته وایې تصدیق یې تصدیق خو یهود هم کاو تصدیق خو ابلیس هم کاو دې جواب یې کړی بیا بیا سوال تصدیق اقرار هم په زړه هم په ژبه ابو طالب کو اعتراض په کفر د ابو طالب کله هم اسم فاعل جمع سي هم فاعل وي لکه ناصرون چې دای چا نوم کې هم اسم فاعل هم فاعل ضرب ناصرون نو ما درته چې سواء اسم مصدر دی نوم دی د مصدر مصدر استواونو هغه مصدر استعان به مبني الفاعل په معنا مستوي دا تعویل کوم ولې حاجت چشته اس یو سوال وش سواون خو ترکیبا خبرو د ان الذين اسم خبر د ان حملی په اسم معنی دل تهمن نسی کې مصدر کو په ذات نه همني صرف واسه کی ذات کو ذاتی ذات سروا سبمی نو ځکه ما ته توی سواون صيغه ده د اسم مصدر نوم دی د مصدر لکه تا قاضي کې سبحان عالم دی د تسبیح عالم مصدر دی عالم مصدر دی مصدر بیا تسبیح سواون اسم مصدر دی مصدر استواون دغه استواون په معنا د مستوین نو عمل شي ترکیب می وشو مرفوع دی په ان بنا بر خبریت د ان حرف د حروف مشبہ بالفعل اسم واړي خبر واړي ګرد شمه می زما بیان ده بای شمه خبرې دي مشبہ دي د فعل سره سکی لفظا څنګه مشابه دي معنا څنګه مشابه دي بیا عمل ولې دا چې کې تقدیم د منصوب مرفوع دا مشبہ بي دا سلب عملونه اصلي فري ام ذکر بای چې اوس نامیر ټول شروع کما ان الذين كفروا سواء مستوين اسم فاعل اغا انذرتم ام لم تنذرهم اسم فاعل خو فاعل غواړي دا ورستو فعلونه چې ویني معول په تعویل مصدر ترکیبا فاعل مستوي دا خو فعلونه دي نو ما تاویل په کې وکړو د اسم انذار وکړو عدم انذار فاعل ته صحیح شو بیا دلته ګوره ا انذرتهم ام لم تنذرهم حمزه استفهام دا خو ام هم حمزه دا ام مجرد دی د معنا د استفهام څخه سره راول شوی دی په قصد تسویه تسویه دا بین الامرین انذار او عدم انذار د ذکیش تجرید کله کیش خالی په قصد تسویه ابو سعود وايي خپل تفسیر کې قاضي ابو سعود وایي لکه ګوره استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر لهم او لا تس استغفر امر لا تستغفر نه دا امر او نه دا خپل اصلي معنا سم مجرد معنا خالص وي کدی په دیم سر نه خلاصي جنو بل مثال درکم اللهم اغفر لنا ايتها العصام معنا د ندا دي زو کې طلب وا پاتې ده دا تجربه نه کیږي اوس معنا کاغه دلته ګوره دا ټول بیان یو کې چې دا په تعویل د مصدر او فاعلونه او همزه او ام دا د استفهام چې په معنا چې را شروع شي واپس څنګه معنا کوي برابر د پدی باندې آیا کته ویری دی کته نو ویری دی دا موای غلطه معنا ده آیا کته ویری دی کته ونه ویری د خپل پیلی معنا کوي ما چې بای ستونی درته وشکو چې دا مې چې پیلونه دي په معنا د مصدر جمصدری معنا کاوه کنه یار وایا برابر ده په دې باندې ستایر اول دولر او نه رول ستا دولر انذار قواعد مې انذارین انذار قواعد و انذارین دا بیا طرفین الاستواء بشارت او نه بشارت خوشخبری ورکول ستا او نه ورکول زیر ورکول ستا او نه ورکول ایو دی ذکر نه کو اصلا دا د مقام کې مخاطبه کفار سره هغه اهل نه دی بشارت ځکه بشارت ذکر نه کو یا اکتفا وک په انذار په دی هر کله چې انذار چې هغه ابلغمو دای طرفین مستوی دی بشارت تا خو بیخی بیا ګور علیهم برابر د پدوی دوی باندې برابر د معنا چې دوی د فاعل نه کوي سون علیک و نو علیهم اغوی ته برابر د اغوی د فاعل نه کوي ستا انذار او عدم انذار اما د انذار تا ته پیدا کوي تا ته برابر تا ته معنا هر داعی ته دای دی دعوت چلی کم چاته چې دا ترکی کاغذ دیانی کاغوت کاغو ته فائدہ نکی دعوت نه دعوت پاغو برابرۍ با دای باندې نه دی برابر دای ته انذار فائدہ کوي ثواب استا انذار او عدم انذار دای ته نه دی برابر وعسان علم ان در تمام نم تمیرو انذار او عدم انذار دوار برابرنی لا یؤمنون دا جمله د مفسره د ما فيه الاستماع برابر څه کی انذار د عدم انذار پشان دی که عدم انذار د انذار پشان ما ورته برابرۍ کړې د یوې خوا یې کړې د بل خوا کیسې مې درته کړې وې یوه سترګه یې پوچه وه یوه سمه وه الله یې دواړې برابرې کړي نو دا اعتماد مو چا پوچه دا چې د ګل سمه دا برابر دا اعتماد مو چا روغ دي پوچه سي دا برابر اوس برابرۍ د بزکه لا یمنون الله پاک تفسیر کو د اجمال د ما فی الاستوا برابر دی کې د چې معنا راوړي اشاره سول هغه انذار د عدم انذار په شان نه هغه انذار کله عدم نه یا وای چې لا یمنو ترکیبا خبر بعد الخبر ان الذين كفروا سعون یو خبر لا یمنون بل ولكن لا يشعرون خو دوی پوهېدل غواړي نه وإذا قيل لهم خیر دا خو د لفظ او د ټکو معنا مې درته وکړه د چا چې په ډیرو سر نه خلاصېږي هغه یې تر هغو د ځان سره دغه شی زوتوي زما پای دې غوږ نه نیسي څوک چې پوهیږي متوجه شي خلقکم وما تعملون اهل سنت جماعت وايي الله خالق دې د انسانانو هم او د انسانانو د اعمالو هم د اعمالو د نتایجو هم یو معتزله دي او وای نسبت د کبي الله ته خلقنم نسی کې نسبت د کبي تا شرکایت کې ویلي چې یو خلک یو کسب دواړو کې فرق د کبه کسب کبه د کبه خلق کبه نه دی خلق کمال صفات د کمال بیا په خل د کبه کې بیا الله نور حکم مصالح او فواید وا نسبت کیږي الله ګوره یو بل مسله درته وکړم خیر او شر به دواړه ذکر کوي یوازې به شرور نه راجمه کېده شي به نه وای چې الله پاک خالق دی د خنازیرو خالق دی د قردا په دې سره اسلام وځي شه خالد مردار مردار شان راټول کینو دا غواړي چې الله خنزیر پیدا کړي سپه پیدا کړي بيزو مار لړم الله پیدا کړي لکه دا ختم شر من بد شي الله ته نسبت خلقان یو خلق یو کس به دواړو کې فرق او درې فرقونه او تاشره قائد کې ذکر دي استاد به ویلي ورته خلق به سببي کسب چې یا په سبب الله خلقي کسب نه کوي کسب بندگان کوي نورم فروق وبږي ها نو بیا معتزله د دې ځای بیا یو بل مسله جوړ کړی و دا خو د دوی اختراعي عقیده شو د دې ګندا کې دې پوج بیا په نور ګند کې ولېدل وای خالق د افعال اختیاریو د بندگانو خپل بندگان د کافال اختیاریو کې بدوم ستا کای خالق الله وبودون دا خو بیرویا تا شرع قائد کی جواب یې زه کړی و ته یې دا بې ادبي ده له دې ځان ساتي بلخوا په غټ شرک کې واقع شو خالقین دي دنیا وګڼل ټول مخلوق دي خالق وبلو اورې څونه مخلوق چې دی ټول دي خالقین وبلل باران څه تشته او ناوی لاندې ودرېږي که ستا یاد شرع قائد کې دې صفات انکار کوي ځان ته صاحب العدل والتوحید وایي ولي که صفات ته مونږ بیا خو مشرکان کیږو کنه صفات او بیا به قدیم یا به حدیث کې قدیم تا د قدما او که حدیث نو موصوف ما حدیث کیږي حدوث د عال مسجمی د حدوث سمال حدوث صفت مسجمی د حدوث موصوف دغه سوای صفات نفی کوي چې توحید مونږ شي خراب صفات نفی چې دیو ک توحید تسکه وای معطل شوی کافر شوی یو شي ځان کاش خطر ده دراغه غټ کړي تولوي شي دا شان دلته دوی نسبت ته قبیلات نه کیږي خلقنو بی ادبی ده هانو چې نیکه یا وای چې خالق بندگان خپل دی دا غوی مشرک شو دی بای الته دي دا ادب خیال کو دلته دی ایمان پریشو توحید دی پریشو شرک اخته شوی معتزله دا یو ماده پرست او عقل پرست ډله او اسی مفسرین کې علامه زمخشری معتزلی و زمخشری مولا ډیر کلک مولا دی په مولای کې چا شک نه کړی تفسیر راغله قران پاک تفسیر کشاف زه ګورم هم خو ګوري هغه دغه وچ مګوره اچ ګورې روح المانی ور سره ګورې بیا خپل تفسیر کې کله ډیر دقیق تللی ستا سر ولا که پخلاسی چې دو څه مطلب دی چې دا معنا کاش ډیر شې استمانه وکاش آل تنو بیا د خپل چلی پکې بیا چل تنو په بیا روح المانی در تواید په دې کې دا چل لکه مثلا تو ګوره و یو مدم او مولت ور کوي دې تل دې بزرګ شای الله زیاتی دا خو کبه کارو نسبت الله ته نوروا یمدم دا معنا چې الله یې پرې دی په خپل طغیان کې طغیان خپل دوی کې خالقین دوی دی بس الله یې پرې دی پکې نور دې دا تشریح نه کوي چې دا معنا په دې کاجم دا په دې ترجمه یو څه لړو یمدم معنا دا چې اترکهم روماني غبرګورې ورسره یا که دغه یې لږ پوه نو پوهېږې بیا چې دې کې دا چل و دې ترجمې کې دا چل هسې ملا ډېر کلک ملا دی تفسیر هم ښه تفسیر دی بد نه ځای ځای کې د خپل اعتزال په ګډ کړي نو سړی پې پوه شي معتزله داسې ډله اما په شروع کې کله چې ما د ایمان او اسلام ای کی ما باز کو الته ما دا ډله شمیرلې وي غالبا چې مرجیه څوک وه معتزله څوک وه اهل سنت والجماعت څوک دي ختم الله على قلوبهم مهر لګولې دي الله پاک د دوی پړونو بیا ګوري د دوی حال ته الله پاک ختموي دغه ځینیان کافران چې ایمان نه راوړي لا یومنون چې ایمان نه راوړي د دوی حال الله بیانوي اچکم اسباب دي د علم اسباب د علم الله جن واغستل زړونه الله بن کړی عقل نه زده کی او جنې الله بند کړی دي کانی دي حق اورینا سمون وکونو عمون راندنی اسباب الله پاک دنیا خستی دي د دوی هغه حال دا هغه حال چې تعبیر کو په ختم کله چې دوی په ړو باندې مور لګونی دا یو قسم مور دی معنوي مور ده که وروسته غشاوه ده معنوي غشاوه معنوي پرده هسې دې مقام کې یو سوال سوال دا دی چې الله پاک د دوی په وړو باندې مور د ګو په غوږو د دوی په غوږو باندې مور دوی په سترګو باندې پردې واچولې دا خو اسبابو د علم عقل سببي د علم سمع سببی د علم خبر متواتر دارکم مشاهده او ابصار سببی د علم اسباب دین من لازم واخسته نو خود دوی لاسونه پښې ټینګ وروتړل اوس د ایمان مطالبه ولې ځینې کی چې وی کنو چې دوی ایمان راوړای نس نو الله عذاب ورکی دا سوال الله وای ما د دې کافرانو فزړو مور د دوی پر غوږو باندې مور ولګو د دوی په سترګې مې پر دې واچولې نو سوال دا دی دا خو الله پاک اسباب ځینې واخیستل چې اسباب یې ځینې واخیستل نو اوس یې مکلف کړي په ایمان چې ایمان راوړي او چې بیا دوی ایمان اوس راوړی نه شي نو الله بیا عذابونه ورکوي د دې خو داسې مثال دی لکه د یو سړي لاسونه ټینګ وتړي پښې ټینګې وتړي اسباب یې ټول وربند کړي لاس پښې سترګې هم ورپټې کړي بیا ورته وایي چې ورسه ما د اوبه راوړه هغه غریب خو اوبه راوړی نه شي نو چې نیسي راوړی ته شروع سي او وهې سزا ورکړې چې ولې نه راوړې نو ټول خلک دې ملامت کوي بی اسباب تا ځینې واخیستل، لاس یې ور وتړو، پښه دې ور وتړل، سترګې دې ور پټې کړې او اوس ورته وایې اوبه ترې خلاص کړه نو بیا راویښ اعتراض دا دی ختم الله الله د دوی زړونه وتړل د دوی سترګې وتړلې غوږونه یې وتړل دا خو الله پاک دوی سمدم وتړل اوس خو نو دوی ایمان راوړی نشي نو الله د دوی سه ایمان غوړي ولي چې ایمان راوړي او چې وی غشتو نو چې دوی نسی راوړی الله عذاب ورکی ولی سپوسی په سوال د اعتراض د جواب دانی ختم الله الله مور لګولی پرونو جواب دادی ما تا ته لفظي ترجمه شروع کیوي نسبت الله تو خلقا کسبنا بس جواب اوس قدر تشریح او تفصیل د دې جواب دا دي چې په دین پوکم الله پاک د اول سره د دوی ژوند نه دی بند کړي دا اول سره د دوی غژو باندې مور نو لګولې د دوی پستور باندې پردې نه دی چولې یعنی دا نه دی چې الله پاک د اول سره د دوی ساس باب غسی نه اسمی دا درته چې ګوري الله پاک هر انسان چې پیدا کی یا ته فطرت ور کړو او فطرت سلیمه فطرت سلیمه یعنی سم د استعداد استعداد د قبول له حق کل مولود یولد علی الفطره حدیث کې دا سوا هر ماشوم چې پیدا کی یا الله ته فطرت ا په فطرت پیدا کیږی استعداد الله ورکی خو دای چی بیا د ماحول متاثر سی مور پلار یا د معاشره سی استعداد خپل وران کی خراب کی اعتراض خو نو داو چې الله د دوی زړونه وتړل اوس ایمان ځنی وایي نو اوس چې دوی ایمان نسی راوړی نو دوی معذور دي الله سزا ورکړي جواب دا دی چې الله پاک د دوی زړونه د اوله سره نه دي تړلي الله دوی ته صفا زړونه ورکړي او صفا استعداد یې ورکړي د کولات خدا او چې دوی کفرونه کول ضدونه یې کول عنادونه یې کوله دا اسباب دوی کسب کړل اسباب دوی استعمال کړل نو په لو باندې مهر اولګېدو ختم الله د دې اسبابو د استعمال په نتیجې کې الله د دې پړو باندې مهر ولګو مهر بلګي خود بلګي نو دا ته چې وای کنه چې مهر دې نه لګي ا د دې داس مثال دی زه تا په دې باندې پوکم ته مثلا د چا پر غاړي باندې چاړه را تیر کې دا سبب دا سوال به بې ځایه چې یاره دی نو الله مړ ولیکي ما خو پر غاړه چاړه را تیر کړل سر مې ور جدا کو الله نو ولې مړ کړي ته پوسیو سر یاره ما خو زهر ور کړل رو ولې الله ځینې واخیسته روح مانه یا خصم ما خو خالي زارور کړي روح والله تواوس ولې الله واست دغسې اعتراض چې یو څوک کوي دا پاګلي که به نه ای پوه سواست دغه شان دی کافرانو اسباب استعمال کړ د ختم کال چې اسباب استعمال کړ په دې اسباب باندې د دوی مسبب ختم دغه الله عادت مرتب کو نو که څوک اسباب استعمال کړي د قتل قتل په خود په مرتب کیږي اسباب ما درته چاړه سول ګولی سول مثلا زهر سول دغه استعمال کنو ملکی جبنه قتل کی جبنه د کشان اسباب دی خپل په اختیار باندې استعمال کړ نتیجه الله په مرتبه عادت د الله ختم الله دا مشهور اشکال دی اشکال جواب مې کو بس آسان انداز لندغ سوایا سوال چې الله چې دې زړونو باندې مور لګولې او اسباب یې ځینې واغستل اوس د دوی څه مطالبه ناروا ده د ایمان چې ایمان راوه او چې وصل چې نیسی راوړای نو خو دوی معذور یا عذاب وي ورکی ما تا جواب وکړو داول سره الله د دوی لاسونه پښې زړونه سترګې نه تړلې صفا زړونه ور کړی و خو دوی د ختم قلب اسباب استعمال که غفلت کو جدال کو د حق سے انکار کو د اسباب استعمال که د ختم اسباب چې استعمال سول ختم خود په تور نتیجې پر مرتب سو په خلق له الله ګولې اخري الله پاک شفا درکې ما تاتل زار چاو خړو بیمار سو مړ سو ختم الله د ایمان د نه راوړو نتیجه ده د ضد او عناد نتیجه ده چې الله مور په اولګو دا نتیجه ده دا تعلیل و علت نو چې دوی ایمان نه راوړي ځکه نه راوړي چې الله مور لګولې و کدا علت کې علت کوم قدی فوانو بیا خو معنا دا سوچاول الله دوی پر مور اولګو ناول خدا شنو چې اول الله مور لګولې بعی تفسیرونو کی ویل چی ختم الله دا تعلیل دی علت دی د لا یؤمنون دا خطا ده خطا علت نه دی دا نتیجه ده دا معلول دی معلول انتجا یو شی هغه یو سوال وا چې ما ازلی کافران لا یؤمنون ایمان راوي سوال ختم شو سوال دا وو ډیر کافران دی موږ وینو ایمان راوی الله وای کافران ایمان نه راوړي ایمان چې راوړي خو کافران راوي مؤمن خو ایمان راوي تاثیر دا سي ما تا تل چې الذين كفروا ازلی بدبخت کافران هغه واقعي ایمان نه راوي لکه ابو طالب سي مثلا ابو جهل خو مثلا نور داسې کفار هغو رښتیا هم ایمان نه راوړي دي کافران مراد مور لګولې الله دې پرونو ما درته چې دا ختم دا د زړو یو حال دی حال څه کله تعبیر وشي په قدم کله د دې حال څه تعبیر کې پاکینا کله د دغه حال څه تعبیر کې پرین کله د حال څه تعبیر کې په قوال د خپل خواهش دا شان اتباع کېدل لکه د الله اتباع چې کې سره د علم ګمراه د خپل خواهش اتباع کینو ختم علی سمع و قلب دریم سبب دی جدال جګړه سورت مومنون مؤمن مومنون نه مؤمن آیت نمبر دی پنځه دیر شام کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار الذين ترکیبا بدل دی دا موصول چې موصول مخکې تیر شو من هو مسرف مسرفان سو دي چې مخکې تیر شو هغه کسان چې جدال او جګړې کې د الله پایاتو کې بيد دلیل اتاهم من عند الله پر مجموعه زړه پر ټول زړه د متکبر انسان جبار سرکش انساني جبار چې ځان آزاد بولی ځان د الله د قانون پابند نه بولی دا وکذالک یتبع الله مخکې جدال تیر شو ته چې بل سبب جدال